En de la das Luis. دا یوا من کو حاج وی کنه کا سیلا وی او کوین زوی او یا دا غاس مثلا د سړی وین زوی خدای جما ور سره کو ا دغه سره چا زنا وکړل کنه ا زنا ولد وش از دا ولد وی د چاوی د زنی وی کای د صاحب الفراش وی الولد لصاحب الفراش ولد وی د پر دغه چشتن د دغه فراش حرتن کانت او امتن لا مفروشا دا کاسیلا ویا کوین زویا ولد وی د صاحب الفراش وی د زنی ونی وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهما قالت حضرت عائشه لدي كان عتبته عهد الی د وصیت کړه امت فی د په حق فقام عبد ابن زمعه به چک شو ته عبد ابن زمعه ته چک شو دا وینځه د زمعه وینځه وکنه به چک شو ته عبد ابن زمعه فقال ته چې اخي دا خو د مور را کنه شام ویلې کنه دا خو د زمعه بچای دا ځکه چې زمعه د وینځه نشو دا کنه او زاد زمعه بچای دا د مور را کنه شام فقال ابي عبد ابن زمعه ته چې اخي دا خو د مورر دا وابن وليده ابي بچای د وینز د پلور د مودا ولد على فراشه دا زیږه ولا شو ده په فراش ته د باندې باندې د وینز نه زیږه ولا شو ده فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم دې دې سره سره ور وصل په طرف د رسول مبارک فقال النبي صلى الله عليه وسلم محروم بولا دا دای کډیر د نسب دا وی په باندې کویا کنه او دای دې کنه نسب نه محروم نه کنه شم شابار حالا دا بچای دې چا شو د زمعا شو کنه د زمعا بچای شو او دې عبد وریر شو کنه شم او د نسب په لحاظ سره سودا بی بی سوا کنه دې اغالا وریر شو ځکه چې د رسول مبارک بی بی چې وا سودا نه ده ا سودا بنت زمعا دا د زمعا لیر وکنه شم بیا دا خو په حقیقت شه تو ورز نشی دی وجه نه احتیاط دا ده چې تو پردا زنه کې فما راها بیا نو ورې زلای دیغه بچی حاسو دی بی بی لرا پردا وزنه کله حتا لقی الله تر مرګ وخت رس وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا حيان شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش باب الولاء لمن أعتقه ولا د اعتقاد دا د هغه چا د پردو چې چا زد ولا کړه وی کنه چې چا د مریا د ویزا زد کړی وی ولا د اعتقاد وا د دوی و میراث اللقیت او میراث د هغه لقیت لقیت هغه بچای سی چې امین د شی سی کې وخلی کنه او پاتہ نه لګی چې دا چا بچای دا کنه شا بیا دغه ملتقط دا وخلی ستریه کو چې کیم دا کنه ایو چې ستریه کو دای چې مرشي او مول ور پوتی شي دا مول وچا دا ور کول شي بیا مولا ګوره دا شرط در باندې ولا ګولو چې در باندې خرڅه یې کیا زودا کا هو ولا دې تا کتره دې میجوي کنه بیا مو رسول برک نه پښتنه وکړه دې مسئله فقال نبی صلی الله علیه وسلم رسول برک ته وکړه چې اشتریها تو کا بریره لاره بیا زودا کا دې دا شرط نه در باندې لګولې ولا تو دا خپل فین الولا لمن اعطاك ولا دې هغه چې چې څه کا زولا و یو خدای دا مسئله ثابت شوه بریره صاحب سره دوه چه و اهدی لها او هدیه کړه شو چې کینه کنه یو سید بریره صاحب ته بیا هغه شا چې کینه په کټو شي یشي او په یری په حواله یا رسول برکر درولو دی چې کینه کنه نه را کېر مړی ورکلا کېر ګوندان یې ورکلو یا رسول برک دی چې ویل په وریا کټو شي سیدی کنه چې په یری شي دی به دی ودا چې دا هو صدقه غشه د بریره صاحب ته چې په صدقه ورکړی و د رسول مبارک ته وایي چې خو بده باندې صدقه او خود دا متر کو مده پر هدیه شي کنه مده پر که صدقه خړل نه دی راو خو هدیه خړل خو مده پر راو دی دا نه دی را ملي مخه چې په تبدل له ملک سره تبدل د صاحب کې شیر دی می کنه شام دا بل مسله دې سره چې کیندا کنه ملي مشولا اچھا جی و اولی لها شاتنا فقال لرسول مبارک ویل چې هو لها صدقتنا دا دې پر صدقه ولنا هدیه تنو دې پر هدیه درېمه دا مسله کنه چې دوی چې کله زده شولا دته خیر عتق ورکل شو کنه او مړه سي اختلاف د مقصد رسوي چې مړه اصلو کمریای و چې کیم دا کنه مړه بهرحال زره حل کوي چې مړه مریای و زره حل کوي چې اصل او میر مذهب دا چې اصل یو مړه مړه و اصل و بیا دته خیر عتق ملاو شو کنه مری مری دا چې کمره مریای یا کاسیل یا خیر عتق دې غیسو دې ته ملاوي دي چې کله دوازده دا درېمه بل مسله وابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن عادك بوا ميراث الصائبه صائبه دې دا ویل شي کنه شام چې لکه مثلا یو مولا دا چې کیم نه کنه خپل مری دا چې کیم نه کنه ویلا چې لا ولا علی احد علیک دا سی دا ویلا تمه از کړه هو ولا په توبه دې چانه وی کنه شام دا سی دا ویلا یا دوی چې انت صاحبتون تا زود یې کنه ته خلوص یې کنه صاحبه سری یا سیک نه پټولا کوي ازت کړه نه یو په تو باندې سیک نه ټولا کوي دا معنی چې ولاد دې چانه دو کنه شا یا مثلا ازت کو ولاد ته چې وا الله ولا علی احد علیه ولا دې چا په بند نه وي دې ته صاحبه ورس دا کوي بیا ویلې دی بیا د موثق ولا په باندې درې نه کنه شا دا جاهلیت ته کی وی کنه شا کسل وردا سے تاویہ کنا جتے موی طرف نازو دیئے او مطلب دا چې په تو باندې احسان نشته دی وو خو بیا چې ازود یې کې کنه ولا دی تکد دا وې دی تو وی کنه شان بیا چې ولا دی تکد تو شو چې کله مټ شي دی کنه کچره ورسونی نه وی نه ربي مول ته ته په میروس سره بده کې باب میراث صاحبت وابي قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن عزيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سيولي ان اهل الاسلام لا يسيبون اهل الاسلام چه آت سمنا ویر کا سمن تا بے وکا سمن ویر کا کانا بیا یازو دا کا او بیا چه کم دا کانا قالا رسول برکتا چه ویر کا سمن کانا سم فشترتها قالا ویلی دی دیگه چه کم دا کانا سیک دا اسود صاحب کانا دا اسود صاحب سه دا دو ویلی دی چه فشترت ها بیا وخستل حضرت عیشه حال بری لارا فآتقت ها بیا زده کلا چه کنده کنا عیشه اده بری ده صحبه لارا ولا ده اتکت یخوز بخود اده اخبر اشوا قال اده اسود ولی دی چه وخویرت نفس ها خیار ورکل شو نفس ده ده تا چه تو مثلا تو خیار ده خیار ایتک بتا ملاو شو کامیدو سر خوشویا که زند زند خوشویا فاختارت نفس ها بیده خوش کو زون اخبر زون تا وقالت دیوول چلو اعطویتو کذا و کذا کرو کسی متا دمر دمر مولی دی مڑی طرفنا ما کنتو ما ہو نوی زتان بیاد دی سرا کنا نیا دی سرا خوشا کنا شا زون می زون تا نیرا خوشتا دی سرا نیرا نیو خوشا کدیر مول دو کویا کنا شا قال الاسود وكان زوجها حرا قال ابو عبد الله قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا ایو یا مثلا دی چا سره چې کیم دا کنه غا کړی کنه ولا المولات دی چا سره کنه ولا المولات که یو کفیر دا مثلا نه اتو په لوزونه مسلمان شو کنه شاه یا مسلمان شو بیا ولا المولات یې تو سره وکړل کنه دا معاهده یې تو سره چې کیم دا کنه وکړل چې کومه جنایت شي مثلا تو سره پرې کوي او که مثلا زمبر شو جه کم ده کنه امو میرو ستا جه کم ده کنه تو ده پده که دی سی ولا المولاد سره وکړه پیدا ولا المولاد تی چه سره وکړه ایسو جه کم ده وغه سره ده ولا المولاد یو دینا وی زره دینا چه تو مثلا اده ده اجازت بیره ده بل سره ولا المولاد که کنه شا دا ندی رو کنه چه ده بل سره ولا المولاد که کنه او یا مثلا معتقین دی دالی وی دیتا تا زنور منصوبه وی چه کم دا کنا شا بلکه تا زنور منصوبه وی چه دی زادت کرنه کنا دا دی اخبر مولیون وی ضرولا دا کنا دا ندی رو وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه هر دلی سے چما عندنا کتاب نقرأه الا کتاب الله نستا میستنگا یو کتاب چی میرا تراوی اغلا را مسوا دی کتاب اللہ نا یو کتاب اللہ در سرا و غیر حاضر صحیفت غیر دی دی کاغذ گینا یو کاغذ رسول برک تلی کلاو یعنی دا یو کاغذ کو در سرا خو دی کاغذ نا غیر یو قرآن شریف در سرا یو دی دا کاغذ دا چی رسول برک تلی کلا دا بل شای بیش سرا نشتا بیا پیغی کاغذ سے تشایی قالا ویلی دی دیغی جی کم دا کنا کنیر خان درائی ترائی یا شده چه امان ور کویا کنا ولی که بچای چه امان ور کویا مریان که مسلمانوی چه امان ور کویا کنا بیا چه کنده دا طول مسلمانی چه کنده کنا امان دا فمن اخبر مسلمانا چا چه ورمود کلو کنا مکفر تا کنا علاوز ده مسلمانا من اخبر مسلمانا چا چه موت کلو چه کنده کنا علاوز ده مسلمان اده کفر تا ورمود کلو ويذكر عن تميم الداري رفعه وذكر كيري تميم الداري طرفنا رفعه چدر سوال دا رسول برک دا چکیم دا کنا دا حدیث قال رسول برک ویلی دی هو اول الناس بمحیاه و مماته دا مول الموالات سنا کنا دا مول الموالات دا مرده پټول خلق کنا دا دیر چکیم دا کنا کفیر دا جدا مسلمان شو دا دا بلوز بنده دا ورنده پټول خلق نه دا دلایق پټول خلق نه دا به محیاه پیغه مارګا دې دغه مولا المولاد باندې انا بغا ژوند دې دغه مولا المولاد باندې حکمار دې باندې که مثلا دای ژوند دای وی اته ورینه دای ور سره پر کوي کدای مرشیا می روسوي چې کیم نه کنه دای پټول خلق نه دای ورنده دا واختلفوا في صحة هذا الخبر وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتریها فإنما الولاء لمن آتا کذا این شده دو کنا خو ولاء ولی تکت دے دے پرا رو للا جو ولاء ولی تکت دے پر جون سے اور پر اطلائی شی کنا جو اپنی رسو بندہ رہتا پتے کرائی شی بل چرا وابی قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا وکیان سفیان عن منصور عن ابراهيم عن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن آت الورقة وولي النعمة اده چه سو حکم ده اده معتقی آغا حکم ده کنا و ابن الاخت من هم پتی ورسره ولگوا خوریه ده یو قوم چوی کنا دا ده دینه ده دینه ده سمانا دا په یو درجه کې وارث ګرځي دي کنه صدا په یو درجه کې وارث ګرځي دي کچره د الفروز نه یا سبان وی ګرځي ولر خام آغا ورثون ګرځي دا په ولر خام شه ده ما لم يتغير عن دينه د سیبر چې مرتد شوانه فینما هو ماله یسنو فی ما شاء کولای په دې چې څه خوښي وبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا بوج بال بچي ول بال بچ فعلينا دا مش درس دلی دی دغه کفالت مش باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمه مسلمان می کفر نه میروز نشي وای کفر د مسلمان نه میروز نشي وای اگر کفر نه بیا سره مان دی پلاری نه بیا سره کنه زمن او پلاری نه بیا سره کنه میروز نشي سره ولای دغه دی اختلاف دی دی نه نه دا معنی هم د دې میروز ته وړل نه فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث ودي چې اسلام وروړي فمخشه دی هغه تقسیم د میراث نه سمانا چې کله مثلا دای مسلمان دای کفر دا لوري مسلمانو کنه دای کفر دا او لوري مسلمانو ایز دا مسلمون پلور یې مړ شو خو په دې وخت دای کافر وکنه شه خو ایز دا د مسلمون د پلور میروث یې تقسیم شو نه ده پلور یې چې کلام بل دوه دای ولې کافر وو خو یا د میروث تقسیم شو نه ده تقسیم نه مخ په مخ دای مسلمون شو ګرا شه ایز د مسلمون شه د بحر وی په ځای کنه وی بچو نه د مرګ وخت دای کافر وو بحر نه و ایز کو مسلمون شه د تقسیم نه مخ په مخ بحر نه شته ګرا فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له وفي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم والكافر والكافر والمسلم باب ميراث العبد النصراني عبد النصراني دا مثلا چې مرشي کنه اې دې میروث یاد پته کیږي بهرحال اې دې میروث نشته ځکه چې د پلوسی چې ست دی خواه خود دن دی اقوال دی مولا دی ا مولا تا کو دی که دی خود ارس پا طریقہ سر نا بلکه دی ملک پا طریقہ سر چه ملک کی دا موکا اول مکاتب و نصرانی مکاتب که چهره مثلا نصرانی و عمر شو ایدم مول چه تا کو دی کش مطلب دا نه چې ایدم مول چه کم دا کانا که چهره بدل که ثبت یه نوی پر کڑا لوه داس مرشو کانا خو بیا هم رای مرشو بیا هره مولا تا ارشای پوده دی کانا او کچره مثلا د بدل کې د وتر کړه یو مټ شو خو بیا دا موافق خدا کنه والا ولا تکت خې د بیا چې کیم نه کنه دتا بده شو و اذن من انتف من ولده او ګنا د هغه چې چا زون منتفی کړو دی هغه کنه من انتف و اسم من انتف او ګنا د هغه چې دای منتفی کو ولد خپل زون نه کنه چې ولد وی دا خدای د زون نه نفی کو چې دا نه مونږ کنه هو عبد ابن زمعه ایغه ده وریر ده واقو بنده کریه وکانا اچھا جی وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلامين پیغه بچی سے ادوی زنه چشو فقال سعد هذا یا رسول الله ابن اخی داغا چه کم ده مور یرده عزبا ابن ابی وقاس آهده علی اغا وصیت کرو متا چه انه ابن حدیده بچه ده انظر الى شبهی وروک سیغه گنا شبه صورت ده ده وروک سجه کم ده کنا چه ده عزبا سرا ورسیخ ده کنا ده ورسیخان انظر الى شبهی وقال عبد بن زمعاب بن زمعاب اتحاد اخیره ده مورد ده یا رسول الله ولده على فراش ابی قالت غلم یرا سودت قطو نظر دلی دا سودا بی بی لرا چیر یا کانا چیرا دا سودا بی بی نولی درا پرداوی دنکا بابا من ادا الى غیر ابیه آتک چه زون ور منصوبوی غیر دا پلور اخبر دا نصب بدلوی پلوری یوی و دای بلتا زون ور منصوبوی وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد بن ابي عثمان عن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه دا پتا وي ته چې دا مپلور نه دا خو بیا زونه مسلموي فالجنت عليه حرام فذكر ذول ابي بكر دا کیسه مو ذکر به ابو بکر صاحب فقال ابو بکر صاحب جوانا سمعته اذنايا وذسيا او دلی ولا کسا غزه ده مو واه قلبی او مخبزه کړی ده کسه لره حضرت محمد رسول برکنا و بی قال حدثنا ازو بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن جعفر بن ابي عن عراق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم تو سے یقین دا کنا رغبت ما کے یا کنا اعراض ما کے اس طرح دے غفلارے اخفلنا جا خفل بلارنا اعراض کے سبل چا تو زونر منصوبے فمن رغب عن ابیه فهو کفرنا دا سخیدہ چا چې رغبت وکړو د پلور خپل نه او دا رغبت یې حلال وګڼلو بیا دا څه ده دا کفر ده او یا دا چې کیم ده کنه کفر ده دامنه چې کفران دی هغه نعمت د پلور ولی ده کنه را د پلور چې کیم مثلا کنه حق ده در باندې هغه نه شکرې دی وکړه او کیم مثلا هغه چې کیم ده کنه شکریا در باندې هغه نه شکرې دی وکړه باب اذا دعت المرأه ابن دعوا چې وکړه د بچی اچھا جی اولا وڑی کی او بخلی پیش بنده وی کنا صدا سی پیرا دلیل وینو شو ویلا کسا وینو شو کلی کنی بچای وی دیخو وینا یه اوڑی غی بلی کنا پا پیسلاش فخرج تا دی دوی سر روتل دی داود علیہ السلام دی دفتر نبو سلیمان ابن داود بند روتل سلیمان علیہ السلام آور چنو فاخبرتاه دی دوی سر خبارور کو سلیمان علیہ السلام دا چی میستا خو پلور دی داس پیسلا وکلا فقال سلیمان علیہ السلام تاوی چنانا داس پیسلا نزک والله ان سمعت بسکین قط الا یوم اذن بخدای مې دل وړي ما ردل ندی کړي په دې لفظ دې دغه سکین مونږ چیرې یا مګر په دې ورځ دې سکین یا ورځ دا کنه سکین چې چوره دا ویل شي کنه په دې ورځ باندې دا چوره با چې د رسول برک دا کی سر تک را کنه دا سکین تک ما ورځ کنه وما كنا نقول ونبي مش مش خو سره یو دا ولا مګر مدیا مې یو دا ولا مدیا چوره دا ویل شي کنه میر محمد یا سره یو دا ولا یا شفرا او جه کی نسکین تا کما ورد باب القائد قائد دیتا ورشی کنا چه خار کتا چه دا سوک سی کنا دا سی جه کنا پناخش فعلمه بنده پیرانی سیارا دا دې سیای دا کنه صدا دې ورې دا د تفسیر دار څخه نه په یری بده باندې یو نه دا سراک سره یو قایب ته تغیر شي کنه په دې سه ماهر وی کنه شام وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي سنة بن شعبان ورطان عائشة رضي الله تعالى عنها وانهم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على علي مسرورا هر دا شيء ویلی دی چې رسول الله برکت داخل کې ورس مو باندې مسرورا چې خوشحال کړه شو او تبرق اثری وجهه چې چن کېدل هغه ګوند دی او اثری دې دغه غاده فدالی کنه دی بس سند فدالی کوي کنه فقال ادغه چې کیم نه مهر ویلا چې ان هذه الاقدام بعضها من بعض بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود اغا چې کنا زون بچ کول شي دی غنا ما يحذر اغا چې احتیاط کول شي پرهیز کول شي زون بچ کول شي دی غنا چې څه دي چې حدود دي دیگه حدود سمانا اسباب دیگه حدود دی کنه اسباب دی حدود نه زون بچ کوي کنه اسباب دی حدود څه غلا دو زنا دو سرو پیچل دی قذف تا تشای دی کنا دینا دا زور بچ کرے باب الزنا و شرب الخمر وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ينزو عنه نور الايمان يستل شي اده غير زنينا و دي چين کی ده شروپنا نور ده ايمان يستل شي چه کم ده ده زنينا نور د ایمان په زنا په دغه چې کیم ده کنه زنا شي زنا چې دای کله زنا کو نور د ایمان زنا چې کیم ده کنه وایي وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا علي شانو قال انا من شعب انا ابي بكر بن عبد الرحمن انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن زنانو کو یو ذری سواد جدای زنا کو دل حل وی چدای مومناوی دا چیرې کړی چې زنا کو دای مومناوی من انور دی امام دی دنا واخر چه عبدالله بن عباس صاحب چه دویلی ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن چیز رسول دی شروع شو حل شرعی مؤمن اوی ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا ينتهب نهبتا ورنه دشتوی نهبتا سمول او چانا پا زیرا مولو خلی کنا دا لاری دا پلان کسینا چه شکوی دا کنا کلا کلا پیسه دنا وخلی بده وقت کچه بنده چه کم دا کنا لوسی سیلاوی کنا شا او پیسه دنا وخلی بده دا مڑه ستر دی بنده کسی دا مړې سترګې د کسي د اسکلا کله په غلا د جواب دا کو کنه د سترګې بیا وی چې سمبول دې نه وړو دمره حق درم دمره زلیمی چې مړې مړې سترګې باندې نه دورې دې چې زای دې چې گوي کنه شا نو بیا دې دا دای په غافل نظر دې تکو کنه دا زغا او رحم ولا نظر په دې اړه دورې ولا يبدأ بنور بدر تستول کو تستول يرغو الناس إليه بأبصارهم جبل تقوي خالد دتا فيها بد نخبات ابصارهم نظرين اخبل گنا وود حال لا چه دای به مومن آوی منه دای به تستولا گلی ملی و مومن واوی کنا شا دا چره کدایش وعلى ابن شهاب سيد مسيب ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا انه بدا لخبط كان سب سے نرا کہ کیم دا کنا دور سا بابا جاء في ضرب شارب الخمر كان والله شارب الخمر دا اشاره به چین کا سو کنا ایده ده پر رسول برک وزونا که ده خاص تکیم خاص غانو بر پر کانا حد و رسول برک وزونا که چاوه که کیونه پس پڑه والو چاوه پا ٹنده والو ده چین که ده شروع پی چاوه پا چپله و پا سپله پا پانه وی والو کانا چاوه پا کینا ده بلی و ده جوڑا کلا چه کیونه ده کانا پی بنده وی والو کانا شب او که صدیق ده وزونا که سرویز دوره والا ده چه کیونه ده کانا هر دمر سه پواخشا سرویز دوره والو په ورځ کې به د ټول صحابه کرام سره جامع کړ بشرا او کړه دې په بری شي کنه چې څنګه اشاره بل خبر دې پر د سمرا حدوی کنه مقرر خل بیا ټول چې کیم نه کنه په اتفاق سره دا خاصه کړه چې اتیا درې وي چې کیم نه کنه دا وال شي کنه شام سوچ مې راځه اتیا درې وي چې کیم نه کنه وال شي چې یې ستیا درې دې مقرر باو ما جاء فی ضرب اشاره بالخبر حق په کیر شا ور کوي چې خامه خل خلک په مقصد ضروري نه کنه په کیر شا چې کیندا کنه حد ور کوي من امر به ضرب الحد هغه چې امر کړل په والد دغه حد ول حد سره په کیر وی قال حدثنا متيبل قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليك عن عقبه بن الحارث قال جاء بن نعيمان او بابن نعيمان دار ابي شكتا ذکر جدا خواه شیطان سر پا دبن امداد که لا تعین علیه الشیطان امداد مگر که پا دبن ده شیطان سر ذکر شیطان یا خطو کبی و چه دا خبر تو ستا که دایی چه دا خرشتیا سا چه کم رسوائی و زلیل یا دخلائی در رحمتنا و ریائنا و بین رس انه شیطان سر می امداد و کولو کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سفيان قال قال حدثنا ابو حسين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انهم قال ما كنت لاقيم حدا على احد هر دلی سے بھی کہ جو بچا حد قائم کا کنا ودینا مرشی اس پروانہ کے مرشی زنے خو یو دا صاحب الحمر باندې چې حد قائم کو زنه مرشی دا اتفاق دي سره ځکه چې دا همیش په اتحاد سره مکمل راځي رسول مبارک بواسو په پړې باندې په پټکې باندې په سپړې باندې په لارګې ټنډې باندې ووال نه پلاس ته باندې ووال شو وله خدا سمي خدا دې په خپل کې هر سره کیا به مقرر کړی دي کنه خپل به اتفاق سره کړل چې دا شي نه سره په خاطر شي وي دا سره چې مرشي مو سره غان وی کنه شاب ما کوم تلایو نه یو لأقیم حدن علی احدین چه قائم کزا حد پا یو کال منی بیوینا مرشی رایا نه به فاجدو فی نفسی چه ده بیا غمجان شو پس راخ پل شی الا صاحب الخمر مگر چشتان دی سرو پسو ده چه بده حق قیم کو وزر امر شی بده بنده غمجنه ده کنا فینه لو ماتا کچر ده امر شی ودیتو هو زد یت ور کاو ده کنا چه مرشی ونا کنا دیت ده ور کاو زکا چه بخم جانو چیارت وذالک ودا دیو جنا چه اندر صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنه رسول برکنا مکرکنا چه کنده کنا ده ببریش صحت کنا باب ما یکره من لعن شارب الخمر و انه ليس بخارج من الملت لعنات ویل په شارب الخمر باندې دا مکرو دي دا ونه کوي سم معین سری باندې ویل لعنات نه ویل البته کوم معین نه وي په باندې ویل چې لکه زنه روایت شر دي نو معین سری باندې ویل لعنات نه ویل او دارنګ چې کیم دا کنه وانه ليس بخارج من الملت یسرو به چې له سره دای دین نه وصله نه کنه شم وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثني الله قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارنا دا بحمار سره لقب یې کنه لقب یو کله کله دا سی مثلا دوله یو کومندانو کنه ملا بیا یې کنه لقب غو دا تخلص کنه دا څه کینه دا په حمار سره مشهور کنه وکانا یضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم و دای چې خندولو وی رسول مبارک وکانا صلی الله علیه وسلم قد جل ده وف شراب وارا و دلرا پر سله ده شروع کش فودیا به یوما بیار وصل زر په دبن یور فامرا به فجرلا فقال رجل من القوم اللهم لعنه خدا پاک لعنت کو کې تفضل باندې کنه بین لعنت کې په ویلو کنه ما اکثر ما یؤت به ساجی با ډیر دیر وستر په دبو نه چاټ پټ کنه سجاد په دیر وریر نسی به سره به چلیش خدا تعالی انات کو بنده او فقال نبی صلی الله علیه وسلم رجت او فرمیل لا تلعنوا فلا انات خوای به بنده فوالله بخدای میرا قسمی ما علمت فوالله بخدای میرا قسمی ما علمت هغه شای چې زه پیژنم هغه شای چې زه پیژنم ادا لکه انه يحب الله ورسوله اذا د خدای او د خدای رسول سره محبت ته وځ دا ګناه نه شواله اې دې په وجه سره د حق ور کول شي کنه د خدای او د خدای رسول سره د محبت شته لعنت ما به باندې وایسته وابي قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا رسول بن اياس قال حدثنا ابن الحاض عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وانه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم سكران فقام يضربه فمن من يضربه بيده ومن من يضربه بنعله ومن من يضربه بثوبه وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني هنا يزني وهو مؤمن ولا يسرق هنا يسرق وهو مؤمن باب لعن السارق اذا لم يسمى لعنات پر بسارق من سواب دی چه متعین نشی کرل کنا نوم یا نشی وخصل دا بیا رو دی کنا چه متعین کرل نوی دا خاص بسارق من لعنات بیا کنا دا بیا راو دی لکه زنا روایت شوی دی وابي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا على مش قال سمعت ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسر لعن الله السارق يعني خدای لعن کله د پغلو د خلوم نه لو خسته کنه يسرق البيزه پټوي دی چې کینده کنه ټپې دې اسپنه فتوق تو یده دې په وجه سره غسل شلوست ده وی دغا راویون دی دغی حدیث دا روات که زنه مرا دی چه وی دا روات یرونا چه دی دالی دلا چه انه بیز الحدید چه دی بیزینا آغا چه پید اسپن مراد دو واټه پی دې اس باندې دی یا بیا نصاب ته رسیدي پیسې چې کیم نه کنه بیا لوس پرې کېږي والحبل کان ویره یرونا که انه منها چه شان داده چه زنا ده چه بینما اغا ده یسوی ده رحمه چه اغا برو بره ده چه سید ده رحمه سره زنا رسی دازوی چه قیمتی وی کنه ای ده رحمه سره برو بره ده بیا چه پتا کو بیا پیش لوس پر کری زکا چه ده رحمه سره چه برو باسی کلا کلا ده نصاب سره سیدی کنه